مسله د رضاعت بیانېږي دانګي مسله د تربیت الاولاد والدین د اولاد تربیت څنګه کوي او مور د خپل بچی لا په یو ټولو ورکوي او په دې آیات مبارکه کې اهل جاهلیت باندې رد ده چې د طلاق نه پس د ښځې به د خاوند سره دومره دښمني او عداوت نو که چېرته ماشوم بچی به و نو هغه له به لیاقۍ نه ورکوي او د خاوند به د ښځې سره دومره عداوت او دښمني شوه چې د مور باندې به یې ورله بیا اړو څه خرچه نه کوله سنان نفقه به یې نه ورکوله نو الله رب العالمین د دې لپاره قانون مقرر کړو دارنګ جوړه جامه ورکړي بالمعروف عرف مطابق تله مالدار دې د خپل مالداري مطابق خرچ بسې کوي او که درمیانه حال والد د خپل درمیانه حال مطابق او که غریب او فقیر دې د خپل غریبي او فقیري مطابق د المولود له مراد لا صرف د رسول الله عليه الصلاه والسلام آل دې مستثنا دي د نبی کریم صلی الله عليه وسلم آل او خاندان دا غي د لور بي بي فاطمه رضی الله عنها نه او نسبت یې غي دي خدا خصوصیت د نبی کریم عليه الصلاه والسلام نه دا غي د لور اولادم نبی کریم عليه الصلاه والسلام نه نسبت کیږي آل النبي ورلوي ضرر او تکلیف بنور کوي دا مور د خپل خاون لا د بچی پلار لا به ولدها په سبب د دې بچی مور ودانه وي خاون لا چې د دې بچی له پاین ور کوم نور لبل ته بندوبس وکا چې دې له عذر ني څه تکلیف نه وي نو دا خپل خاون لا د دې بچی په سبب باندې تکلیف نه ور رسي دا بچې به د دې نه اغستې نه شي چې دا خاون چې نه بچې واخلي او بل چرته ورله د پریو باندې وسي چې د دې مور خوښه دا او دا وایي چې دې بچي له زه پرې ورکوم د طلاق نه وروسته نو دې مور له به ضرر نشي ورکولی چې دا بچې ته نه واخلي او بل ځای کې پریو لولي ولا مولود له بولده او نه پلار د دې بچی لا په سبب د بچی دا غبان دی ای پلار له دې ضرر نشي ورکولې چې بچی په وجه باندې دا والد په پریشانې کې واچي وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په مثل دې فرشي وارث نه مراد دا بچی دی ځکه پلار چې مړ کې نو میراث نه لا ماشوم وړي نو د وارث نه مراد د بچی دی په د باندې داسې خرچه ده لکه څنګه چې په مور باندې ده په دې پلار لازم دی چې په دې مور به خرچه کوي رزق باور کوي جامې باور کوي نو دا شان چې خرچه به په دې بچی باندې کوي فإن أرادا فصالا پس کچر اراده لرل دی دوارو دی مورو پلار دی بدا کولو دی بچی دی فیونا په خپل منځ کې رضاوندی را او مشوره او کچې د دوو کالو د مخکې مخکې دا بچی د پیو نه جدا کړو نور د خوراک کا کول چې پیو له حاجت او ضرورت نشتا الله د دین گنجائش تا دا لازم او ضروری نه چې خامخا تر دوو کالو پورې به پیو ورکه تراغ پورې دا رضاعت چې بچی خوراک کا شروع کی خو د دوو نه به اپل کې نه یو بل زایمه زنانه مور لوخته چې دا بری ماشوم لپی ورته او هغه سره مو په سمال او تنخوا باندې خبر او ساج زمو دی بچی له پي ورکه تار په دنیا کې دوره تنخوا او مال درکو وې د عرف مطابق په خطر قبان به هغه مال ورکه کوم خبره چې ور سره کړی چې د خاوند وفات نه پس د زنانه د عدت په څه مسله ای نو دا غي د عدت بیان کوي چې یو زنانه خاوند وفات شو او د دې حمل نشته نو دا به څلور میاشتې او لس ورځې عدت تېروي په اهل جاهلیت باندې چې هغه په ټولو زنانو باندې ظلم او زیاتی کول نکاح له په بل ځای کې نه پرې خو اجازه به نور کول او د ایمان نبی خپل الله رب العالمین په دې آیات کې قانون ذکر کړي چې والذین یتوفون منکم هغه کسان چې وفات کړی شي د تاسو نه د خاون په دې کور کې بلا عدت تیري او د دینه مبارکي نه حدیث د سنن اربعه کې راغلي دي رفيعه بنت مالک رضی الله عنها الى ابو سعيد خدري رضی الله رضی الله عنه قوروا دې خاون وفات شو رسول الله عليه الصلاه والسلام د دې بارکه تفوس شو برابر خبره ده کدا خپل کور وی یا د کرایې کور دی او یا د بل چا کور کې پاتې کیږي خو په دغه کور کې د دې خاوند وفات شو دا زنانه پکې د مرګ خبر ور لراغې نو د دې کور نه بوزینا دا سلور میاشتې او لسره دې په دې کې تیرای دا دغه صحابه کرام مذهب نه او په ائمه کې د ائمه اربعو مذهب نه او اهل الظواهر دا وایي چې عدت به تیرې خدا په لازم نه دي چې پرې کور کې به تیرې ضرور میاشت لسر زرا بلې کې نکاح کې کوله دا زینت او خواهش نشي اختیارونه او دا په لازم نه دي چې پرې کور کې وایي په صحابه کرامو کې دا مذهب دی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د علی او د جابر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه عزت تیرول دي خدا په لازم دي چې په دې کور کې به تیرې چې کوم د خاون کور دی یا د خپل کور دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې آیات بارک یې چې الله رب العالمین ذکر د عدت کړي چې څلور میاشتې او لس ورځې به عدت تیري خدای دې ویلي چې په کور د خاوند سره د عدت تیري نغبه فرمایل تعتد حيث شاء شاءت کم دې چې د دې زنانه په خوښي د عدت به تیري او ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې ذکر کړی چې جمهور اهل علم د کوم حدیث نه دلیل نیتی رفیع بنت مالک رضی الله عنها راغی په سند کې وی دو مجهول راویان راغلي سند سندن روایت ثابت نه دی او امام ابن القیم رحمت الله علیه په ذات المعاد کې په حدیث باندې بهترین وضاحت او تفسیر کړی او دې نتیجې او خلاصې له رسېدلې چې حدیث ثابت دی عرب بعض محدثین په دې باندې مستقل دراسه کړي تبیین العجب نوم باندې د حدیث طرق او شواهد راځي کړي چې حدیث ثابت دی چې صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي رفع رضی الله عنها چې ته د خاون په دې کور کې عزت تیر کا او بعض الفاظ دا چې دی په کوم ځای کې چې تعالی د خاوند او وفات خبر را رسیدلې د دینه نو بنا نو قول د جمهور اهل علم راجح او اولا دی البته دغه عمر اجازه زنانه لشتا کچرت دی حاجت او ضرورت وي نو د اشد حاجت او ضرورت په بنیاد باندې دا د کور نه د نظر او وتی شي په څه به واپس کور لرسي لکه یو زنانه د خاوند د وفات او یتیمانان ورلپات شول دا غي د رزق د خوراک کا سبندوبس والا بل څوک نشته نو دا غي د پاره دا درجه راوځي شي د شپې به واپس کور لري حدیث پاک کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو زنانه له اجازه ورکړو چې خاوند یې وفات شوی او ځکه دا غي د کار کسب سکونه دا اجازه ورکړو چې درځي خپل باغ لوځي چې دا غي نه کجوري وشو کې واپس بشپور لرسي او مصنف د عبد الرزاق او مصنف د ابن ابي شيبه راغلي اس صحابه کرام شهدا هغه شهیدان شي د شهدا او هغه بیان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغلي تاسو ته کړو چې موږ د کورونو درځي راوتی شو په نن هغه اجازه ورکړو چې درځي په یو کور کې تاسو راجمع کیدئ شي په شپه واپس خپل کورونو لرسوي نو دغه د شهدا او بیبیانې به د ورځې په یو کور کې راجمع شوې د شپې به واپس خپلو کورونو له تلې او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها مذهب هم دا و چې عدت به تېری خو دا په لازم نه دي چې د خاوند په کور کې وي کله به هغې خپلې رشته دارې زنانه چې د هغوی خاوندان به وفات د عدت په دوران کې مې حج او عمرې له لېږلې چې هغه وختلی زنانا او رشتہ دار په نکاح باندې ورکولي لکرور موجود نو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه او دا غزور په نکاح ورکړي وا احناف د دې نه استدلال کوي چې زنانه په زنانه په نکاح ورکول شي تارنګ زنانه خپل ځان په نکاح ورکول شي جمهور اهل علم اکثر اهل علم دا وایي چې نه زنانه له خپل باندې نکاح جایز نه ده ځان په نکاح نشي ورکولای ګڼ آیاتونه د قران کریم او صحیح حدیث پرې کې راغلي دي او دا مذهب دی د جمهور اهل علم مخکې تاسو له آیات ذکر شو دارنګ روخ تاسو له آیات ذکر شو ولا ولا تنفح المشرکین حتا یؤمنو مشرکان له تاسو خپل زنانه په نکاح مور کوي تر دې چې غي ایمان وروړي ټول الله خطاب کړي چې تاسو دا زنانه په نکاح مور کوي مشرکان لا دارنګ سورې نساء کې وراشي فنکحوهن باذن اهلهن او حدیث د سنن ابي داود او غیره کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي لا نکاح الا بولي د ولی نه بغیر د زنانه نکاح نه صحیح کیږي په خپل د ځان په نکاح نشي ورکوله او په صحیح سند باندې امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې حدیث ذکر کړي دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې د معقل ابن يسار رضی الله عنه په فرود درس کې چاوي زما خور هغه له خاون طلاق ورکړ او رجوع ورنه کولا بیا چې کله دا غي عدت تیر شو نور خلق د نکاح پیغامونه را لېګل نو دم د نکاح پیغام را لېګلو وای ما قسم وخورو چې صالح یو په نکاح در کوم نه او د خور مې دا خوښه وه چې دا د دې خپل لومړني خاوند له واپس شي الله رب العالمین دا آیات راولېږلو وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن نو که چېرته زنانه په خپل باندې نکاح کولې شي او نکاح یې صحیح نو ولې به آیات نازلې چې منع شوی یې ما دا خو لمن یې ضرورت نشته